قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شي په نننۍ رادیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د سوالونو او ځوابونو خبرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پای مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو له شریعت غږ راډیو اوري ابن عمر رضی الله عنهما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي پر مسلمان لازمه ده چې د امیر خبره واوري او ویې مني هغه کار یې په خوښه وي او که نه وي خو که د ګناه امر ورته وسي کله چې د ګناه امر ورته وسي بیا پرې نه اورېدل او نه منل لازم دي له نوموړي یو بل روایت دی وایي موږ به چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د اوریدلو او منلو بیعت کاوه راته ویل به په هغو کارونو کې چې ستاسو په وس کې وي د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی مینا فطری شهیدان غلطه ګلونه دي مینا فطری شهیدان غلطه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو نن د شنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د رمضان المبارک د میاشتې درېیمه نېټه چې د 2013 میلادي کال د مې د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې سهارنۍ خبرونې ته مو زه سمیم الیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځو د زابل ولایت په ارغنداب کې د باغ د مهم بیس په شمول دولس پوستې فتحه د قومندان سلطان په شمول اویا تن عسکر قتل اووه ویشت تنه ژوبل شوي دي د دایکنډي ولایت د اجرستان ولسوالۍ پر ودانۍ او مرکزونو جګړه روانه ده څلور دېرش تنه مزدور عسکر قتل شوي د غزني ولایت مرکز کې دوه ټانګونه ویجاړ لس تن عسکر مړه او ټپیان شول د کندهار ولایت په معروف کې په پوسته برید شپږ تنه مزدور عسکر قتل او پنځه تنه نور ژوبل شوي کاکانی او بوټی ټول مونږ ته لالو ندی د زابل ولایت له ارغنداب ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې له تېرو لسو ورځو راهیسې د الخندق جهادي عملیاتو په لړ کې د همدې ولسوالۍ د باغ د مهم بیس په شمول د مزدور دښمن دولس پوستې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې په بشپړه توګه فتح شوې د یادو پوستو په فتح کېدو سره په مزدور دښمن د محاصرې کړۍ نوره هم راتنګه شوې په دې لسو ورځنۍ جګړه کې د مزدور دښمن د مهم قومندان سلطان په شمول اویا تنه مزدور عسکر او پولیس قتل شوي او اووه ویشت تنه نور ژوبل شوي دي. په دې سربېره له دښمن نه ګڼ شمېر وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. د دایکندي ولایت له اجرستان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه یولس نیمې بجې د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او نورو مرکزونو او پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو د الخندق جهادي عملیاتو په لړ کې پراخ وسلوال بریدونه پیل کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې اوس هم دوام لري. تر دې مهاله د ولسوالۍ په مرکزي برخو کې اتلس مزدور عسکر او پولیس، د ازرکیانو په سیمه کې یوولس تنه او د سپینې غونډۍ کلي په سیمه کې پنځه تنه مزدور عسکر قتل شوي، ګڼ نور ژوبل شوي دي. همداراز له دښمن څخه نهه میله کلاشینکوپونه، دوه پیکا ماشیندار او دوه ارپیجي راکټونه، او نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. تر دې مهاله درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ په مرکز د مزدور دښمن په یو مدیریت او د استخباراتو په مرکز او یو بل مرکز مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې درې واړه مرکزونه په بشپړه توګه فتحه او پکې مېشت مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تېښته ولاړ. په یادو مرکزونو کې مجاهدینو ته ګڼ مهمات په لاس ورغلي. د خبر له قراره اوس هم په یاده ولسوالۍ کې د دښمن په نورو مرکزونو جګړه دوام لري چې په اړه نور جزیات به یې وروسته خپاره شي. د یاد ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوي د ګوګرک په سیمه کې د مزدور دښمن په یوه مهم مرکز د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، د شپې تر درو بجو پورې دوام وکړ. د بریدونو په پایله کې یاد مرکز په بشپړه توګه فتحه او پکې میشت یولس تنه د پردیو مزدوران ځای پر ځای قتل، پاتې یې په تیښته ولاړل. همداراز د دښمن یوه شوبله سوځول شوې، درې میله کلاشینکوفونه او ګڼ نور مهمات یې د مجاهدینو لاس ته ورغلي. یاد مرکز څو ورځې وړاندې هم د مجاهدینو له لورې فتحه شوی، چې پکې پنځلس تنه مزدور عسکر وژل شوي وو د یاد ولایت له چارچینو ولسوالۍ نه پر رسېدلي خبر کې ویل شوي چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ د مرکز هوشي په سیمه کې د مزدور عسکرو او پولیسو په پوستو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول د بریدونو په پایله کې د دښمن یوه پوسته په ټولیزه توګه فتحه او شپږ تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د یاد مرکز اړوند د هندوګک او سیزنک په سیمو کې وړمه ورځ سهار د مزدور عسکرو په شوبله د خشکلای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره څلور تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول همداراز پرون مازیګر په یاده سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته وسله وال برید ترسره شو د برید په پایله کې یوه شوبله او یو لوډر د زیکویک په مټ ویجاړ او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته د غزني ولایت مرکز اړوند ارباب قلعه او قلعه قاضي سیمو کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده بریدونه پیل کړل یاد قوه له مرکز څخه خوږیاڼو ولسوالۍ ته په لاره وه چې په نوموړو سیمو کې د مجاهدینو له ځپونکو بریدونو سره مخ شوه خبر وايي جګړې تر ماسپښین یوې بجې پورې دوام وکړ او په لړ کې یو ټانګ د ماین په مټ او یو بل په مخامخ برید کې له منځه لاړل. دغه راز په پولې عسکرو هم له ډیر نږدې واټن څخه بریدونه ترسره شول. د نښتو په ټول جریان کې څلور تنه عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان دي. په خبر کې ویل شوي وروسته وحشي دښمن د خوږیاڼو ولسوالۍ مربوط سرې کلا، خزانه دارخېلو، سیدان او ولي کلا په نوم کلیو باندې وحشانه بمبارۍ ترسره کړې چې له امله یې یو کس چې لیونی و سخت ژوبل شو او خلکو ته درانه مالي زیانونه واوښتل. جګړه وروسته د دښمن په شرمېدلې تېښته سره پای ته ورسېده. د یادولو وړ ده چې پرون پنځلسمه ورځ هم د پکتیکا غزني لویه لاره د غزني مرکز او شلګر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ بنده ده. دښمن خپل ټول زور ازمویلی، خو له شرمېدلي ماتې او درنو تلفاتو پرته یې بل څه نه دي ترلاسه کړي. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اړوند د توغړي په سیمه کې بیګا شپه دوولس بجې د مزدور عسکرو د پوجي په نامه پوسته باندې مجاهدینو وسله وال برید ترسره کړ. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، مزدور دښمن غواړي په دې ډول درواغ خپرولو سره خپل مورال بایللي عسکرو ته روحیه ورکړي د بلخ ولایت د چمتالو ولسوالۍ اړوند عرب مزاري سیمه کې د ګوډاګي دښمن په قوه د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ برید هغه مهال وشو چې یاده قوه سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله خبر وايي جګړې تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ درې تنه اربکیان ووژل شول د جوزجان ولایت تاقچې ولسوالۍ اړوند اقچي بازار ته نږدې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو د معلومات له مخې په دغه برید کې دوه تنه اربکیان ووژل شول دوه مې له کلاشینکوپونه مجاهدینو له ځان سره یوړل د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند د وراني بازار سیمه کې په پلیو تیریدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د خبر په اساس په دغه برید کې دوه تن عسکر ووژل شول یو مل ام شپاړس ټوپک یې د مجاهدینو لاس ته ورغلی د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند پولي قنداري سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید وشو د معلومات له مخې په دغه برید کې یو تن اربکی ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان دي د فاریاب ولایت د شیرینتګاب ولسوالۍ اړوند د ګورزاد په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله چپه چې د شپې تر دریو بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې یې مزدور دښمن د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړ چې د دوه تنه وژل شویو جسدونه یې د جګړې په ډګر پاتې شوي. همداراز په پوسته کې له مزدور دښمن څخه یو هوان، دوه ثقیلان، دوه عدده ام شپاړس ټوپکونه، یوه غټه مخابره او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. او وروستی خبر دا چې د یاد ولایت د قیصار ولسوالۍ اړوند د نهرین په سیمه کې د مزدور دښمن په پوسته مجاهدینو وسلوال برید ترسره کړ د برید په پایله کې پوسته فتحه او پکې میشت مزدور عسکر د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته ولاړل د خبرونو پای د الخندق جهادي تکتیکونو دښمن پر ګونډو کړ د الخندق عملیاتو له پیل سره مجاهدینو په خورا لوړه روحیه او نویو تکتیکونو سره پر دښمن کارنده ګزارونه شروع کړل د هیواد په مختلفو برخو کې دښمن سخت وټکول شو وسایل او وسایط یې مجاهدینو غنیمت کړل او پر پراخو سیمو د مجاهدینو ولکه ټینګه شوه د قلعهزال، کوهستان، بلچراغ او تلاو برفک ولسوالۍ په مکمله توګه ونیول شوې. دښمن یې د بیا نیولو ډېرې هڅې وکړې، خو نه یوازې دا چې یادې شوې ولسوالۍ یې بیرته نه دي نیولې، بلکې د لا ډېرو تلفاتو سره هم مخ شوی او په زبون حالت کې تښتېدلی دی. له تیرو دوو اونیو راهیسې مجاهدینو د غزنی پکتیکا لاره د دښمن پر مخ تړلې ده دښمن د دې لارې د خلاصولو په موخه ډیرې غورځې پرځې وکړې مجاهدینو مقاومت ورسره وکړ د دښمن پلانونه یې شنډ کړل او لا هم د دې لارې کنټرول د مجاهدینو سره دی اتلو مجاهدینو د فراه پر ښار له څو طرفونو حمله وکړه د ښار زیاته برخه یې ونیوله محبس یې مات کړ د استخباراتو ریاست یې ونیو په لسګونو زغروال ګاډي موټر شوبلې او تر حساب ډیر مهمات او وسلې غنیمت او خوندي ځایونو ته انتقال کړې تر پنځوسو زیات د امریکایي ګټو ساتونکي د کابل رژیم وسلوال یې ووژل او دښمن ته یې ثابته کړه چې هر څومره ډیر هم له زر او زور څخه استفاده وکړي بیا به هم د مجاهدینو پر وړاندې پر ګونډو کیږي په اوروزګان ولایت کې هم د دښمن څخه زیاتې سیمې نیول شوې د سیمو له فتح کېدو سره د مجاهدینو لاس ته ډیر مهمات او وسایل ورغلي د مجاهدینو تعقیب روان دی هڅه کوي چې دښمن سرکوب کړي او مظلوم ولس یې له شرارت او فساد څخه خلاص کړي وروستیو بریدونو ثابته کړې چې د جګړې ابتکار له مجاهدینو سره دی دښمن که هر څومره زر و زور وکاروي وحشت تکرار کړي خو سوبه به ترلاسه نه کړي ځکه یو دا چې د اسلامي امارت مشرتابه د اوسنیو یرغلګرو پر ضد د روانې اوولس کلنې جګړې سربیره د شوروي ضد جهاد له وخته جهادي سابقه او تجربه لري تر هر چا په دې ښه پوهیږي چې څنګه اشغالګرې لښکرې او ګوډاګیان یې راګیر کړي او ویې ځپي دوهم دا چې دښمن د اسلامي امارت په مشري له ولسي مقاومت سره په جګړه بوخت دی تاریخ ګواه دی چې د ولسی پاڅون په مقابل کې خورا لوی او پیاوړي ځواکونه پر ګونډو شوي او برم یې د تاریخ یو برخه ګرځېدلې ده دریم دا چې مجاهدین د الله تعالی د رضا او د خپلې اشغال شوې خاورې د خپلواکۍ لپاره جنګیږي موخې یې سپېڅلې دي مورال یې اوچت دی نو بری او ابتکار به هم له دوی سره وي د الخندق عملیاتو له پیل سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې دښمن پر ګونډو شوی ډیرې زیاتې سیمې ترې نیول شوې مجاهدینو ډیر زیات غنیمتونه ترلاسه کړي په تیره یوه اونۍ کې یوازې په بادغیس ولایت کې د پنځلسو تنو قومندانانو په مشري پنځه سوه تنه وسلوال د کابل رژیم له لیکو راوتلي او د اسلامي امارت سره خپل پیوستون اعلان کړی دی په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د اسلامي امارت له ویندوی ښاغلي ذبیح الله مجاهد صاحب سره لنډه مرکه کړې چې اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځوو ښاغلی مجاهد صاحب خبرونې ته په خیر راغلی لومړی پوښتنه مو دا ده چې سږ کال د الخندق په نوم عملیات روان دي تر دې مهاله د دې عملیاتو په جریان او لاسته راوړنو که لږ رڼا راته واچوئ بسم الله الرحمن الرحیم الحق الخندق عملیات الحمدلله ډیر ښه په جوش کې روان دي په ټول هیواد کې تاسو اگای لري او هیوادوال پوهیږي چې د تیرې تقریبا یوې میاشتې نه کم مودې په اندازه باندې د الخندق عملیاتو په لړ کې د دښمن مختلف ساحې نیول شوې دي او دښمن باندې ډیر کلک ګزارونه شوي هغوی درانه تلفات ګاللي په خپل هم دوی اعترافونه کړي دي چې ډیر درانه زیانونه ورته اوښتي دي او تلفات ورته اوښتي دي او موږ هم کوم معمر او شمیرې چې لرو د سلګونه تنو عسکرو او پولیسو په ضمن کې دوی له منځه تللي دي، ورسره ورسره ډېرې لویې ساحې نیول شوي، د دښمن ولسوالۍ ونیول شوې، د بدخشان او دغسې بغلان، د بادغیس دره بوم ده او داسې په غزني کې خواجه عمري ولسوالۍ ډېرې لویې ساحې نورې نیول شوې او سیمې نیول شوې دي، مناطق نیول شوي چې هغه د دښمن مراکز وو، پوستې وې، مهم جایونه یې وو د اوسېدنې لپاره، د فاریاب په فاریاب پالمار کې همداسې. غور کې او داسې په فراه او په نور مختلفو ساحو کې د دښمن نه ساحې او سیمې نیول کیږي او لا هم دوام لري د مهمه دا ده چې مجاهدین د سیمو د نیولو په خو دا جګړه داسې طریقه باندې روانه ده چې تکتیکي بڼه او چریکي بڼه لري نو ډیر تمرکز په دې باندې وي چې له دښمن نه ډېرې ساحې وتصفیه سي خو په ضمن کې ورسره د دوی مهمات ونیول سي دوی د تلفات واوړي دوی خوک سي او دوی وځپل سي په مختلفو سطحو باندې همداراز د خارجیانو په وړاندې باندې هم د دوی مرکزونه تر بریدونو لاندې دي دوی تحرکات ولاړ دي خارجي سودي ډېر کوچنی حرکت هم کوي خارجي ځواکونه په تر برید لاندې راځي مجاهدین تعقیبوي او مجاهدین عملیات پې کوي ورسره په ضمن کې د دوی هغه مرکزونه چې ثابت دي لکه د باګرام او هوایي ډګرونه هغو باندې هم وخت وخت بریدونه روان دي او مخکې هم سوي دي تلفات یې لیدلي دي پلانونه ورته څه ښې نتیجې به ولري انشاءالله نو د الخندق عملیات ډیر په ښه توګه روان دي تر اوسه او موږ ځینې راضي یو او دښمن هم دا خبره حس کړې او منلې ده همداراز مختلفو جهاتونو دا خبره منلې چې الخندق عملیات د اسلامي امارت لخوا ډیر ځپونکي دي په دښمن باندې او دښمن یې ډیر سخت وارخطا کړی او نور به هم انشاءالله د وارخطایي په لور ځي دا خو ابتدایي میاشت ده ورسره په ضمن کې تیاریانې او امدګیانې په څه لړ څه سیمو کې بارانونه او ځینې داسې مزاحمتونه هم پېښ شو چې د انتقالاتو برخه کې مجاهدینو ستونزې درلودلې وروسته به لا انشاءالله ښه نتیجه مرتبه شي او د فراه په ولایت کې د مجاهدینو د عملیاتو او لاسته راوړنو په اړه که له اورېدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ بلې د فراه ولایت کې هم مجاهدینو ډېر ښه پرمختګونه درلودل هغه تعرضي برید په خورا ښه تکتیک باندې پلان شوی و چې په څو ساعتونو کې د پراخ ښار اکثره برخې ونیوی تر کنترول لاندې راوستي مهم دولتي جویونه یې ونیول لکه د استخباراتو اداره او دریمه حوزه او ځینې نور مهم جایونه چې هغه د اسلامي امارت مخکې تر پلان لاندې وو نو هدف هلته دا و چې دښمن تسلیحات ونیول سي مهمات ونیول سي ډیپوګانو ته لاسرسی وسي کار وسو دښمن ځاني زیان هم ډیر ولید د اویاو او اتیاو پورې دوی مړه وو او تر دغسې اندازې یا له دې نه لږ څه زیات د دوی ټپیان سو او وسلې او مهمات ځینې انتقال سو روحیه یې وځپل سوه یوه نوعه د جنګ ابتکار ترنه واخیستل سو او دا ثابته سوه چې دوی د بهرنیو له موجودیت سره سره نه مصئون کیدلای سي او نه کېدله چې د مجاهدینو مخه ونیسي او که څه چې مجاهدین غواړي هغه عملي کوی چې دا خبره ثابته ده نو د فراه په پرمختګونو کې هم مجاهدینو دا شی ثابت کړ دا باید ووایو چې د فراه ته ننوتل هغه تکتیکي و بیرته هم مجاهدین په هغه سطح د نوتلي چې الحمدلله هیڅ زیان نه لري شپې په جریان کې مجاهدینو فراه ښار تخلیه کړ او دښمن بیرته سهار په دې باندې اګاه شو مجاهدین له ښار او مهمو نقطو وتلي دي نو دا یو تکتیکي برید و ښه په بریالیتوب په مخ لاړ او دښمن ته ډیر په درانه زیان په مخ لاړ د دښمن حیثیت هم تر سوال لاندې راوسته دی یا نظامی وړتیا یې هم وننګوله ورسره ډیر مهمات او مهم شیان چې نظامی لوازم دی هغه مجاهدینو خپل ساحو ته ورسېدې یو کال جګړې لپاره انشاءالله ښاغلی مجاهد صاحب د کابل ادارې ځینې کړۍ تلقینوي او ځینې نور خلک هم غوښتنه لري چې د روژې په میاشت کې د جګړه ودرېږي ځکه خلک عبادت کوي په دې اړه ستاسو نظر څه دی د دې پښتنې باره کې باید دومره ووایو چې و وخت په وخت دغسې پښتنې مطرح شوې دي او د روژې مبارکې میاشتې په باره کې دوی عمومي غوښتنه کوي چې باید جنګ ودرېږي ولې دوی په دې نه پیږي چې موږ جنګ نه کوو موږ جهاد کوو جهاد یو سپېڅلی عبادت ده او د اسلام د عزت او برم هسک څوکه بلل شوې ده په احادیثو کې نو جهاد عادي جنګ نه ده د عادي جنګ سره ډیر تفاوت شته او په جهاد کې د الله تعالی د کلمې لوړوالی هدف وي هلته خلک خپل نفسونه د الله لپاره نظرانه کوي قرباني ورکوي او د کفر په دسیسو په شنډولو کې هڅاند وي مجاهدین نو جهاد عادي جنگ نه ده بناء جهاد به هم هم مشروع ده هم په فضیلت ډیریږي مسلمانانو مهمې جګړې هغه په روزه کې تر سره شوې دي لکه د بدر غزوه په روزه کې وسو همدارنګې د مکې مکرمې فتح په روزه کې راغلې ده موږ پوهېږو ټول عبادتونه په روزه کې فضیلت یې ډېرېږي فرض عبادت اویا برابر زیات ثواب به پیدا کوي نفلي عبادت ته فرضو درجه پیدا کوي نو په دې سره ویل چې جهاد له نورو وختونو په نسبت په روزه کې اویا برابر زیات اجر لري ثواب لري او په دې باندې موږ تاسې اګاه یو چې ټول مجاهدین د ثواب په نیت جهاد کوي او د الله تعالی د رضا په خاطر کوي د چا د پاره نه دي د شخص د پاره جنګ نه ده د پیسو لپاره نه ده او بل هیڅ داسې هدف نه لري چې هغه د مادیاتو پورې تړاو ولري بناً یو معنوي جهاد او جګړه ده چې په دې الله تعالی د رضا او د ثوابونو د کسب او حاصلولو لپاره کیږي نو ځکه په روزه کې جهاد ډیر فضیلت او ډیر ثوابونه لري دا غوښتنه بې جایه ده که چیرې دښمن داسې غوښتنه کوي خو د هغو هڅه دا ده چې یو نوع دوی باندې فشار کم شي هغه کوم فشارونه چې په دوی وارد شوي دا کم شي او که چیرې داسې جهتونه دا غوښتنه کوي چې هغه د حکومت یا د دښمن په پلو کې نه دي درېمګړي دي هغوی عاطفي برخورد کوي جهاد سره عاطفي برخورد نه کیږي جهاد د وسلې او جګړې او وینې تویېدنې یو مجموعه ده جهاد داسې یو عبادت ده چې ډېر مشقتونه او سختۍ لري طبیعي ده چې ستړیا به هم لري شهادتونه به هم یې وینه به هم تویږي غم او اندوه خپګان به مي ولې اهداف یې ډېر لوړ دي د اهدافو په بنا باندې ډېر یو لوی عبادت ده لوړ عبادت ده بناء په روزه کې هم د دې ټولو مشقاتو منل په هر چا لپاره د هغه لازم دي او د الله تعالی عبادت کول څوک د وخت لپاره درولای نسی